د یو نامعلومه ځای څخه یو روډ لوکي کې که یو څوک نرښځی وي او مړ شي غسل به څوک ورکوي؟ حضراتو دا خنثا مشکل بولي د خنثا مشکل دا ژوند هم دغسې ګران دی مرګ هم دغسې ګران دی او میراث هم دغسې ګران دی دغه خنثا مشکل نرښځی دونه په تکلیف دی چې نه و نر ته مخ ښکاره کولی شي احتمال د دغه لري چې د یوه ښځه وي. نه و ښځو ته مخ ښکاره کولای چې د ښځو سره به مجلس نه کوي. احتمال د دې لري چې دا به نر وي. د نارینه و سره به هم ستر کوي. د زنانو به هم ستر کوي. دا به کوټه کل وي. او پاته دا چې دی مړ شو د خنثا مشکل غسل هیڅوک نشي ورکولی یعنی مانا پلار یا ورور یا د مسجد ملا یا طالب قطعا هر سړی د غسل بند دی غسل به نور کی دغه امام چې راځي یا طالب یا ملا سترګې به پټې کی یو کڅوڼه به په لاس کی و دغه خنسا مشکل نرسجي ته به تیمم ورکوي حکم د دې تیمم دی تیمم تیمم غسل یې نسته او تیمم چې ورکړي بیا د لمونځ د جنازې ورکړي او بیا دې دفن کړي او په دایره د اسلام کې دې دفن کړي والسلام